الرحمن الرحیم سورت بنی اسرائیل دا سورت چې شروع کو د دې دوه نامې دي یو نامې ده بنی اسرائیل لکه زمون قرآن مجیدونو کې هم دا لیکل شوی دی بل نامه دا سوره اسراء جلالین چې راواړوي د تفسیر دی هغه کې اسراء لیکلی بالکل سوره د بنی اسرائیل واقعا پکې ده نو بنی اسرائیل شو دا سفر واقعا پکې ده نو سوره اسراء هم شو واقع داسې و قبل الهجرت مش دغه کې بخاری کې تاسو ویلو د هجرت نه مخکې یا یو کال یا زیات رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ز پکور کې چې ګورم دو سړی رالل یو حضرت جبرئیل له یو میکائیل له خو پرنګ د سړو کې رالل د کور نه روان کړم دغه ته بوتلم لاندې حرم ته راوستم چې راوستم په دغه کې کینولم حتیم کې چې په حتیم کې کینولم نو دوی لاړل نو دقه وخت کې مال اوس خوب راځي نیمو دیم او نیم دغه ما ویخم بیا رالل زه روان کړم داسې بار د زمزم چینه چې د دې ځای ته بوتلم او یو خانه کې راوړو چې هغه د ایمان او د علم نه ډکو او زما سینې سیرې کړه د دې ځای نه تر دې ځای پورې دا زما زړه راواغشت او دا ګن بلې ته ټول لرې کړل او بیا د زمزم په اوبو باندې وینځ او بیا دې خانک کې چې دا کم علم او حکمت و دی پکې واچو او بیا زما زړه وتړو او بیا چې دینو صحیح کړم بس بالکل صحیح وم بیا ما ته یو سورلی راوسته تاسو ویلو چې هغه د خر نه لږ اوچته وه او د کچر نه لږه کمه وه براق په دې باندې دغه شم سور شم نو د دې ځای نه لاړم تلو تلو تلو بیت المقدس ته چې بیت المقدس ته ورلم الته ما ته انبیا الله پاک مخې ته کېنولو چې زه هلته لاړو ما دوه رکاته مونځ هغوی ته وکړو د هغې نه پس د ټولو پیغمبرانو سره ملاو شوم بیا چې واپس راتلو حضرت جبریل ما ته دوه لوښي رامخکې کړو یو د شودو یو چې دی نو د شاتو خدا استغفر الله یو دا شودو او بل د شرابو دا هغه زمانه ده چې شراب آرام نو ما وی خدای کم لوخه واله ما ته وی دی کې یو واله نو زه لګېدم هغه د شودو والا مې واغشت نو حضرت جبريل زما تعریف کوي چې اصبته یره خکلی کار دی وکړه کچره دا د شرابو دغه دی غشته وي نو ستا امت به بیا گمراه وي هر سړی به وي رسول الله چې په شپه د معراج باندې تن والته شراب سکلیو بیا به خلکو دا وي نو تا شراب وانه غشتل او شوده دی واغشتل نو دا ډیر غټ کارو دې نه پسې بیا روان کړم دا اوس د دې بیت د حرم نه د بیت المقدس پورې د سفر ته تاسو اسرا وایې ښه اسرا نو بیا د هغه ځای نه سفر شروع شو دا معراج دی معراج اول اسمان ته لاړو چې اول اسمان ته لاړو نو فاستفتح حضرت جبريل طلب وکړه کولاوي دو چې دروازه کولاو کې پاس نه ملائکه وای دا تاسو کې وای زه جبريل وای دا د سره سوق دی وای دا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی هغه وته وای دله جواب لېګلې شوی دی درا خطو ویو دروازه یې کولاو کړه چې دروازه یې کولاو کړه بیا په هر اسمان کې ورته یو پیغمبر ناست دی چې ګورو حضرت آدم علیه السلام او هغه سره ملاو شوم ما پې سلام واچو هغه ما ته بې اندازې دعاګانې وکړې بیا د دې ځای نه روان شو دویم اسمان ته چې دویم اسمان ته لاړو بیا هغه دروازه یې کولاو کړه لنډ چې کتو الته بیا میلاو شوم چا سره هغه دوه ترورې زامن حضرت یحیی علیه السلام او حضرت زکریا علیه السلام په هغوی مې سلام واچو کلام سلام مو سره وشو بس تا نوره بس دی ښه ته به نور نه وی بیا روان شو د دې ځای نه بیا دریم اسمان ته ورسېدو چې دریم اسمان ته ورسېدو بیا هغه اسمان دروازې کولاو شوې بیا لاړم د بل پیغمبر سره ملاو شوم هغه دغه حضرت یوسف علی السلام حضرت یوسف علی السلام سره ملاو شو مغه سره می کلام او سلام او شتا ټول بخاری کې ویلو بیا د دې ځای نه روان شوم زه بوتلم سلورم اسمان ته په سلورم اسمان کې بیا د چا سره ملو شو حضرت شابس حضرت ادریس علی السلام سره الکه جدا سه وای زمونږ وسله زیاته شي پته لګي چې اسې نه یې ناسخه سبق یادوي اول اسمان کې د آدم علی السلام سره دویم اسمان کې د ملاو شو د حضرت یحیی او د حضرت زکریا علی السلام سره دریم اسمان کې د حضرت یوسف علی السلام سره او سلورم اسمان کې د حضرت ادریس علی السلام سره او بیا په پنځم اسمان کې د حضرت هارون علی السلام سره شپږم اسمان کې بیا لن د حضرت موسی علی السلام سره چې وم اسمان ته لاړم چې ګورم حضرت ابراهیم علی السلام دی بیت العزت هغه ته ډړوالی ده د هغه سره ملاو شوم دعاګانې راته هر څه وکړې د دې نه پس بیا لاړم هغه سدرت المنتها نه بره بیا هلته کې دغه پنځوس منځونه مقرر شو بیا چې دی د هغې نه بیا پنځه مو دغه شو دا واقع الله بیانوي خو دې کې ګوره عجایب دي د الله د قدرتونو عجایب اوس دا عجیبه د بیت د حرم نه چې بیت المقدس ته تاسو ځئ نو د هغه زمانې کم سفر چې دا د څلوېښتو ورځو سفر او دا د شپې په یو معمولي حصه کې دغه شو ووهل شو بیا چې دی د ځمکې نه یو اسمان او بیا بل اسمان ار دوه اسمانونو منځ کې د 1500 کالو مزل دی دا په معمولی وخت کې چې دی نو دا لامړه او واپس هم لاړ عجایب دی کله ناکله سړی وای دا دونه وخت کې څنګه لاړ وی خدای دې په خیر کا زو تی نشو بوتلی الله د الله سا عجیبه غوندې قدرت دی هغه د هر قسم نقصان نه هغه د هر قسم کمزورۍ نه هغه پاک دی سبحان الذي پاکی وایو هغه الله لا سبحان الذي پاکی وایو هغه الله لا اسرا بعبده چې بوې ته خپل بنده اسرا دا د باب افعال دی اسرا یسری خپل معنی دا د شپې بوتلل خو چون کې لیلن رستو راځي نو صرف دون وای اسرا بوې ته بعبده خپل بنده لیلن پشپه کې الله تعالی خپل بنده حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا بوت دا لیلن پشپه کې بی عبده یوی دا سیونی وی بی رسوله بی نبیه نبی عبده یوی دا بزرګان نه دي دا پیران صاحبان دوی چې د خپل شاګردانو له تربیت ورکې نو د دې ورکې چې ځان کې عاجزي پیدا کړي تکبر مکوي غرور مکوي لوی مکوي چې څومره عاجزي کوي دونه به مله اوچتای الکه نن چې رسول پاک ته الله دا دومره عزت ورکو چې یو پیغمبرم دې عزت نه دی تللی او دې ورسېد دا وجه سوه وي په ده کې غلامي او عاجزي وه لیلا د شپې د کم ځای نه بوته من المسجد الحرام د مسجد حرام نه دا د مکی جماعت نه دی د دې ځای نه بوته ال المسجد الاقصی هغه جماعت مسجد اقصی ته اقصا معنا کوي لري جمعات لري دې ته لري جمعات ځکه وایي چې په دغه زمانه کې د دینه اخوا بل جمعات نو الذي هغه مسجد اقصا بارکنا حوله چې موږ برکت اچولې دې چا پیره داغې د دغه مسجد اقصا غیر چاپیره چې کوم علاقه ده بی اندازې مبارکه ده بی اندازې برکتی ده ظاهرا هم او معنا هم ظاهرا خدا دی او بدی او باغونه دی او آبادی ده او معنا هم معنوي هم وای زکه چې دومره انبیا په دغه علاقه باندې خخ دي چه دونه انبیاء بل ځای کې خخ ندی ډیره مبارکه ده لیکن الله دې معافي وکړي موجوده چې دغه ځای مسلمانان دي دغه بد نصیب خلکو دا غزه هغه برکت ورسه ختم کړ ارس ارس ختم کړ زم چې د دې خلکو تاسو تاریخ وګورئ دا سه واقع وګورئ کنه واقع د سره به ته مسلمانانو نه وای چې دا سره مسلمانان دي دون بیکار او دین نه خبر او بی څومره خکلی جماعت ته تاسو نن راشه مړه مسلمانانو ته ګوره که په دنیا کې نن دی نو مسلمانان دي او بیا د عام مسلمانان دغه څه دغه دي تاسو لاړ شئ حرم ته په حرم کې څونه خلک دي د خپې د کې خودو ځای نشته او چې الته لاړ شي نو الته کې به په لویه جمع کې یا څلور کسان یا به پنځه زمونږ یو استاد و هغه تلې اوس وفات شوی دی هغه وایي مونږ تلو نو دوه واقع مې ولیدې یو چې ورلو یو کس راغی پتلون یې اچولی دی سګرټ یې لګولی و چې سګرټ یې لګولی جومات ته راننوته بیا یې مړ کړ او په مسله مخکې شو مونږ ته جمع وکړه ګیره هم خریلی او بریتون هم خریلی او پتلون یې اچولی او سګرټ یې دغه دا د دوی کار دی ټول بازار کولو دی ما وی واته کسان هغه وی ټول د بارنی کسانو ملمانه ګیره او ساسه بوي روانو بازار کې یو الک راته وی ای سیکا وی ما وی دا بچاته وی بیا راته وی وسیکا نو بل راته وی تا تا واس کوي وی چې زور لم ما وی خدای داس کوي وی چې زور لم ما ته وی دا ما ته سیک ولې وی وی مونږ ته پلارانو وی چې د سې په خوا دی علاقې ته دغه راغلی سیکان او د هغوی ګیرې وی مونږ څه خبر یو هغوی خوارانو ګیره نه پیژنده چې ګیره څه شي نو بیا ما ډیر پوی کو بیان می وته وکړو وی بیا ما نه معافی وغوښته وی ما وته معافی مغواړه ځان پوی کا نو هغه عالم بیا ولګي او مال تا یو کتاب جوړ کو په عربی کې او داغه کتاب نامه کې خود مقام اللحیه چې په اسلام کې د ګیرې کم مقام دی نو ما ویس دا دغه دی صرف د دې وجه نه په سړی خپه کېږي چې مسلمانان دي خو نامه مسلمانان دي کم چې د هغوی هغه دغه ته وګورئ که نه د سره به ورته مسلمان هم ونه وي نو هغه زمانه داسې وه چې الله پاک دې علاقه کې څه د برکت اچولی دی ظاهري هم برکت او معنوي برکت هم الذي هغه جماعت هغه مسجد اقصا بارکنا چې موږ برکت اچولی دی حوله چاپېره د هغې وایي دا خپل خوږ پیغمبر د مسجد حرام نه د مسجد اقصا پورې مې ولې بوته لنوریه د دې لپاره چې موږ وښایو هغه ته من آیاتنا دا غنه خو د قدرتونو زمونږ نه چې په څونه لږ وخت کې مې بوته او څونه لږ وخت کې مې راوست او په دغه ځای کې مو ته ټول انبیا را دغه کړل حاضر کړو انه یقینا د الله چې دی هو السمیع البصیر هغه اوریدونکې د هر څه دی او لیدونکې د هر څه دی وآتینا موسی الکتاب او ورکه من حضرت موسی علیه السلام ته کتاب وجعلناه او ګرځولیو من هغه که موسی علیه السلام ته راجع کې ضمیر هم او که دی کتاب ته راجع کې هم وجعلناه من ګرځولی او دغه کتاب هدن لاره ښودونکې له بني اسرائیل دپاره د بني اسرائیلو هلکه تورات څنګه د بني اسرائیلو دپاره هدایت و وایي ځکه په هغې کې ډېرې ښکلې مسلې وې په هغې کې یو مسله دا ده چې په تورات کې مې دا د توحید مسله دي ته بیان کړې وه الله تتخذو چې تاسو منی سي من دونی بغیر زمانه وکیلا کارساز کار جوړونکي الله تتخذو چې تاسو منی سي من دونی بغیر زمانه وکیلا کارساز ذریه من اے اولاد د هغه چا حملنا مع نوح چې موږ سوار کړیو په کشته کې سره د نوح علی السلام دې کې اشاره شو احسان ته اے موجوده بن اسرائیلو لک خپل تاریخ وګوره زمونږ هم داسې دی تاسو د هغه چا اولاد یې د هغه چا نه پیدا یې چې کم خلک په زمانه د طوفان نوح کې ما د نوح علی السلام سره کشته کې دغه کړیو که تاسو پلاران ما هلاک کړی وي نو بیا به تاسو نن چرته وي انه یقینا دا نه او ذریه من ای اولاد د هغه چا حملنا ما نوح چې موږ سوار کړیو پکشته کې د نوح علی السلام سره انه یقینا دا نوح علی السلام کان عبدا شکورا او دې د الله بندا شکر کوونکې د تخویف دنیوي یو څو نمونې الکه د دین خلاف مکوي د دین بې قدری مکوي خدای دې نه کی ګوري دنیا کې به د باندې عذاب راشي که پوهیږي پوه شي که نه پوهیږي دا واقع ووري وقد وینا الی بنی اسرائیل او حکم حکمنګا بنی اسرائیل ته وقضینا او حکم وکمنګا الی بنی اسرائیل بنی اسرائیل ته فی الكتاب په کتاب کې په تورات کې مې وته دا ویلیو چې دوه ځله به بنی اسرائیل تاسو روانکاری کوي او چې ارزل روانکاری وکې کنه نو دشمن به زرا خلم تاسو په تاسو به مسلط کوم او هر ځل کې به دشمن تاسو قیمه قیمه کوي دوه ځله به تاسو روانکاري کوئ او چې کله هم روانکاري وکړه زه به د باندې دشمن مسلط کم او دغه بم کی قتل بم کی بچی بدل قتل کی ذریت منو دا څه شو وقد وینا منګه حکم وکړو الی بنی اسرائیل بنی اسرائیل ته فی الكتاب په کتاب کې چې لا تفسدن فی الارض چې خامخه خامخه تاسو بروانی او کې پزمکه کې خامخه خامخه تاسو بروانی او کې پزمکه کې مرتين دوزله مراد دلته د زمکه نه ټول زمکه نه د خان دغه د دوی د علاقه چې کوم شام علاقه ده ده ولتعلن او تاسو به بغاوت وکې علوا کبیره په بغاوت غټ سره یو غټ بغاوت او نافرمانی بکوي دا به دوزله تاسو دا سرکشی او فساد کوي او دوزله بچی دی دا بغاوت کوي او چې ارزلم بغاوت وکنه نو سر بدل ماتوم هم دقه سه وشو س زمانه دغه سه دوی ته الله یو پیغمبر راولیک ډیر خکل پیغمبرو حضرت شعیه دا ډیر لوی پیغمبرو دا راغی وته د الله دین وته بیانو دی بت پرستو خوند یې وله ورنکړ دا قوم را پاسېد او په ډېر بیزتې دا غریب قتل کړ دا هغه اول فسادو چې اول فسادو الله وته ویلي و که نه چې اول فساد مو که زه به د باندې دښمن مسلط کوم دې طرف نه پې دغه راغی هغه غټ ظالم باچا نو بخت نصر اپې راغی حمله پې وکړه په بیت المقدس چې حمله پې وکړه ټول چې څومره سړیو قتل کړو او بیل بیل پسې په دې کور کې ګرځیدل په ګټونو کې او د ګټ نه بیرانی وو بار به راسته او قتل و به دا بیت المقدس خان دغه د مسجد اقصا د روان ک دا خنزیران او د راوغشتل دي کې حلال کړ او چې کم ماشومان و هغه بوتله گرفتار کړ دی ته بوتله نو کله چې راشي وخت د واده دغه اول فساد نو بعثنا علیکم من برولی کو پتاسو عباد لنا بندگان زمنګا نو اول فساد دی سو که حضرت شیعه علیه السلام دی شهید کله په بخت نصر رولیک اولی باسن شدیدن چې هغه به خاوندانی د جنگ سخت د سخت جنگ والا به یو پتاسو به حمله وکي فجاسو خلال الديار جاسو جاس یجوس لك قالو قال یقولو د دې دوه معنی دي یو د چا تالاش کوله چا پسې تالاش کول او لټون فجاسو خلال الديار نو هغوی به لټون کوي ستاسو په منځ د کورونو کې د کورونو په منځ کې به د پسې ګرځي چې چرته ګډ کې خو به یو کس پټ نی لیا د خیال دی ګرځي به د پسې لیکن د علم نحو یو عالم دی امام فرا وتوی فرا هغه د دې معنی کوي قاتلوکم فجاسو خلال الديار اغوی به قتلی تاسو په منځ د کورونو کې وکانه وعدا مفعولا او دا دا وعده کې دن کې دا د الله وعده د زماستانه دا به هم داسې کیږي ثم رددنا لكم الكرته بیا به واپس کو منګه ستاسو د پاره غلبه ثم رددنا بیا به منګ واپس کو لکم الکرتا ستاسو د پاره غلبه علیهم پدوی سوخ پس داس بیا راغی چې دا د فارس حکومت نه دی دا غوی په زړه وسوځید نو هغوی مرګتیا وکړه د دوی او دا بخت نصر او د د فوج د دې علاقې نه دغه کو اوس او د دوی کم قیدیان چې هغه وته واپس کړ ثم رددنا لكم الكرة بیا به موږ را واپس کو تاسو ته الکرة غلبه علیهم په دې دشمن وامددناکم باموال او موږ به امداد وکړو ستاسو په مالونو و بنین او په زامنو ډیر مالونه بدل درکو ډیر بچیان بدل درکو او دا سلا وجعلناکم من با اگرزو تاسو اکثر نفیرا زیات زیات نفری کسان بم ډیری ان احسنتم اوس وړاندې دلته د باندې مشکلات رالل بیا مشکلات ختم شو اوس وړاندې ان احسنتم په دې شرط کچره تاسو خکوي نو احسنتم تاسو به خکوي لانفسکم د پاره د خپل ځانونو الکه که خکوي هم ځان لا او که بد کوي د ځان له و ان اساتم او که چېرې تاسو بد کوي فلها نو دا بد بم د خپل ځانونو وي خیر دا به سو وخت دغه سی وی آبادی به می او مالونه به می او ارسه به دی بدبخت باندې الله چې دا خوشاله را وسته دا تکلیفونه ته بیا ایر شو چې هیر شو بیا بود پرستی شروع کړه بیا روانې شروع نو حضرت یحیی علیه السلام نه دی یحیی علیه السلام دی بد نصیب و زکریا علیه السلام او یحیی علیه السلام دا په د اخره زمانه کې بیا دا خوران شهیدان کړ او دا سه وکړه چې غالبا دوی ته دا سه ونی ته نه نوتی یو ډټ تا او پاغه کې پاره باندې غوونه وتاره کړو دوی نه غکړل الله تعالی په دې باندې بل دشمن راوسته دا دغه نه دی روم د روم د دغه نه یو علاقې نه یو سړی دی خردوس ورته وایي خردوس د هغه په کمان کې په دوی باندې حمله وشوه چې حمله وشو مقصې وسره وکړل چې هغه بخت نصر وسره څه کړي فایزا جاء اواد الاخرته کله چې راشي وخت دغه وعده د آخرې چې دوی بیا حضرت زکریا حضرت یحیی علیه السلام شهیدان کړو نو بیا به د باندې زه دقسې دشمن را مسلط کم ولې لیسوء د دې دپاره چې دا دشمن خفه کي وجوهکم مخونه ستاسو ولیدخلو المسجد او چې دا دشمن راننوځي ستاسو جومات ته کما دخلوه لکه څنګه چې دوی راننوتي وو اول مره اول ځل لکه هغه بخت نصر چې څنګه راننوتي وو جومات هر څه روان کړي وو دقسې به دا وي ولیتبرو او چې دوی هلاک کړي تاسو ما علو کمې پورې چې دوی غالب وي په تاسو تدبیره په هلاکولو سره خو ګوري بیا هم دروازې د رحمت بندې نه دي عسا ربکم قریب ده چې رب ستاسو ای يرحمکم پتاسو برحمو کی بیا بم د دې سختو نخلاص کی خو که تاسو بیا راځي او روانې کوي بیا به د باندې راولي و ان عدتم او کچر تاسو واپس شوي سرکشی ته نعودنا منگ بم واپس شو عذاب تا زبا دوانه بیا عذاب راولم دا خو د دنیا مسلې دي وجعلنا جهنم او ګرځول دې منګ جهنم للکافرین حسیرا د پاره د کافرانو حسیرا را بندون کیه بیا د ترغیب الی کتاب الله د الله کتاب ته خلق له شوق ورکول الکه قران مجید پیژنې ان هاذا القرآن یقینا دا قران مجید یهدی دی خودنه کوي للتی د هغې لارې یقینا دا قرآن مجید یهدی دی خودنه کوي للتی د هغې لارې هي اقومو چې هغه نیغه ده قرآن مجید د نیغې لارې رهنمایي کوي ښودنه کوي چې ماما په دې لاره باندې ځه اوده کېږه مه بیا به چېرته دیکه میکه وخورې سیده په دې ځه کتابونه چې تاسو وګورئ د اقوام معنی وګده کوي مونږ ته اوس نه راځي چې په لنډ الفاظو کې وکړو چې تاسو دې ته څه وایې دغه دې لنډه اسانه بې خطره کومه لاره چې لنډه مې مقصد ته اوس هغه ځای ته ځې لنډه ده او که په داسې پې راتاویږي اوږده ده لنډه او اسانه کله نا کله لنډه خو کچی ګاډې پکې خرابیږي نه لنډم ده او اسانه کله لار لنډه می پوخ روډه می خو خطر پکې چې چرته پولیس هم را واپس نکی دا دغی تاسو چې ایرپورټ ته ځئ کنه هلته کې لنډه لار ده خو کله نه کله خلک را واپس کوي نه دا لنډه اسانه او بې خطره نو د قرآن مجید چې کوم هدایت کوي کومې لارې هغه مقصد ته لنډم ده اسانم ده او بې خطرم ده ويبشر المؤمنين او دا قران مجید خوش خبری ورکي مؤمنانو لا الذين هغه مؤمنان يعملون الصالحات چې هغه کوي نیک کارونه الکه د سشي خوش خبری ورکي ان لهم چې یقینا شته د دوی د پاره اجرا کبیرا بدل غټه وان الذين لا يؤمنون بالاخره او یقینا هغه خلک چې هغوی ایمان نه راوړي په آخرت اعتدنا لهم موږ تیار کړی دی د هغوی دپاره عذابا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 په خپل بچو باندې خوشاله کړي الله سره زمونږ نه په حلال کاروبار کې وته الله خیر ورکړي برکت ورکړي د زړه سکون اطمینان سره زمونږ نه الله نصیب وګرځي د هر قسم پریشانو حادثو نه الله حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې اهل اسلام سونه بیماران دي رب ته وته شفا کامله ورکړي خاص کر زموږ یو ملګری دی هغه بیمار دی هغه له دعا وکړي چې الله صحت عاجله کامله مستمره وته ورکړي د بازار د قوم خلکو تم دعا وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي د باران رحمت لپاره هم دعاګانې وکړي چې رب موږ باندې د رحم او د کرم بې ضرره بې نقصانه باران وکړي وصلی الله تعالی